او دې سورت کې بیان د فتح او نو د دې وجنا ورپسې راړو زکه فتح پس د جهاد نه یا مخکې سورت کې د منافقانو ذکر وشو او دا مؤمنان به لا مضبوطی او کلکی یا مخی صورت کی مسئلہ توحید ذکر کړه فعلم انه لا اله الا الله نو دې صورت کې مسله توحید ذکر کړي په نورو الفاظ باندې یا مخکی صورت کی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو واستغفر لذنبک غواړه اړول د بوج ستا چې الله وانا بوجونه لری کې نو دې صورت کې داغه بوج لری کول خی ان فتحنا لك فتح مبینا چې الله فتح دې لا درکړه چې ستانه بوجونه لري کوي امتیازات صورت دا صورت ممتاز دې په بیان د بیعت الرضوان دارنګ دا صورت ممتاز دې په بیان د فتوحاتو چې نور فتوحات به لوم الله درکې اپ دې صورت کې بیان کړی دي دارنګ دا صورت ممتاز دې په مقام د صحابه او چا غیلا الله مقام ورکړ دې او الزمهم کلمت التقوا چې دا غي سره کلمه د تقوا لګولې ده البشارت للمؤمنین مومنان لا بشارت او زیر ورکی دا صورت شپاگم کال د هجرت نا رست نازل شوه ده سلیو ده بیاو شو دا صورت نازل شو پوم کال د هجرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه مکرمه ته ته پاتش بیا پاتم کال نبی علیہ السلام فتح مکه وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه ته روانو نو عمره پنیات او کفار وی نه برازي او کرازی نو جنگ بکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلارا کی او زای رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام الته کې ناز رانا ورته ویو د مکه مکرمه نه تقریبا س 1440 کیلومتره دی خو نبی علیہ السلام چې دا واوریدل نو نبی علیہ السلام د یو عثمان بدل بز په سلو کا سوالم او صحابه ته وی راځي ما سره بیا تو کوي چې جنگ وکاو او رسوکی ونا صحابه کرام رضوان الله علیه مجمعین یو یو راتل نبی علیہ السلام د کی کر د ونی د لاندې ناستو او بیعت کوټولو اخیری کې نبی علیہ السلام خپل یو لاس په بل لاس کې داسې کې غول وی هذه لعثمان که عثمان ژوند دی نو دا بیعت د عثمان د پاره دی لاس د نبی علیہ السلام لاس د عثمان وګرځو او په خپل لاس کې کې خود هذه لعثمان پتاو لګی دا چا جوان دې دې او په دې کې تلل راتلل خبرې کې دې دا د کمې ونې د لاندې چې بیات کې ده د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور بیا هغه حج ل روانو خلق منډه والے حضرت عمر تاسو کوي دا چرته زی ودا خلق منډه وای دا غوونه د لاندې ځان لزای نیسی چې د کمی د لاندې بیات شوی داغی د پاره دی داغی د لاندې دی کینی تبرکان حضرت عثمان وی خا یو کال پاغلار خلق بند کړل او حکم یو کړ چې داونه د جړو نه ولړوي د جړه نه یې ولړوله او د هغه ځای نه یې روکه کړه. دا هم یې څه دین جوړ کړ. نبي علیه السلام خو دا نه ویلي چې تاسو به د دې ځای لاندې کېنئ او دې کې ثواب دی. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دورو ګورنر ورته خبر راولېږه. چې دلته از خړ څه ځمکه ولده یو بدن راښکاره شوی دی چې هغه روغ موټ بدن دی خاورې نه دی خوړلې او خلک وایي دا د فلانی پیغمبر بدن دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ گورنر ته وی وی جدا جدا ځایونو کې درې قبرونه وکنه درې قبرونو یې یو لیک نه لستلی او یې د شپې په یو کې خخ کړي د شپې هغه په یو کې خخ کا نور باندې سي خاورې واړولې سار خلق په شک کیو چې کم یو کې خخ کړي د دې لپاره چې یو معلوم شي اسنه چې خلق سبا داغي عبادت شروع کی چې دا د پیغمبر قبر دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ونه جړو نه ولړولا ابن عمر بداغه د لاندې کې ناست خدا دا هغه ځان لا عملو نبی علیہ السلام ما انا علیه او اصحابي ویلې جو مکسر ویلې دا چې ټولو صحابه او عملی لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک معنی لیکای ما دیر پارا چه بخنو کی الله تاسو تا تا تا دا آغا چه تا مخی کری دا گنانا او آغا چه رستوی نو دین سه مطلب فتح می درکا چه گناہ در تا معاف کی دا فتح او دا گناہ سه تعلق دی نو مخکې په صورت کې ما تفصیل کړو چې غفره په معنا د اړولو زم په معنا د بوج او چې دا معناو کې نو ګټه او خټه ولګي من تعالی فتح درکړه فتح کارا دې لپاره چې واړوو تا نه مخکیني بوجونه او وروستني بوجونه نو فتح سره چې سړی زور اور شي بوجونه ختم شي پښپغم کال باندې صلح حدیبیه شوی و نو سمطلب دا چې کفار صلح وکړل نو دام فتح ده اول خو هغه د نبی علی اسلام حیثیت د سرونه مننه چې روغې ته تیار شو نو دا هم ستا فتح ده ستا یو قوت او طاقت ومنه یاد فتح نه مراد فیصله د فتح ده چې الله فیصله د فتح کړی ده فتح به نصیب کیږي او الله بدر نه بوجونه مخکینی بوجونه هم لري کی او رستنی بوجونه بدر نه هم لري کی ان فتانا لک فتح مبینا منګه فتح درکړه تا ته فتح خارا یا فیصله مکړه د فتح یا فتح نه مراد دې لپاره چې دنګي مؤمنان سړي او مؤمنان خزي جنتونو ته چې بېګي باد لاندې د اغینه والی همیشه به په دې کې او لريږي د زینا د زی مصیبتونه وکانه ذالک عند الله فوزا عظیما او دیرا په نزا الله باندې کامیاب لوی سشه دا تثبت فی الدین چې الله په دین مضبوط کی دا لوی کامیاب دی چې الله یې چا نصیب کیو ويعذب المنافقين والمنافقات او سزا ورگی منافقانو سڑو منافقانو خزوتا مشرکانو سړو مشرکانو خزوتا چای ګمان نه ګونګي دی په الله باندې بد ګمانونه علیم دائرۃ السو په دای باندې دی وی حوادث بد دا منافق په دوا همیشه حوادثي شاهدان بیان کوم کې د توحید یو صفت دویم ومبشران زیر ورکوم کې او دریم ونذیران او ير ورکوم کې لتومنو بالله ورسولی دیر پارا چی ایمان راڑی تاسو پا اللہ ورسولی او پا پیغمبر دا اللہ ان الذين يبايعونك يقيننا کسان چې بیعت کوي تا سره بشکا دی بیعت کوي دا الله سره لاس دا الله د پاسه د لاسونو دی دي فمن نکثا نو چا چې نقصان وګ ما ته کړوا دا بیشکا سزا د ما تولو دا پد چا چې پورا والے وګ پاغا چې وعده کړه پاغي باندې الله سره زر دې چې ورب کیدل اجر لوی سيقول لك المخلفون من الاعراب وسبان چانو چې هغه پاتې شي وو نو غیبا بان ځان له اوس باندې ګوري قل فمن یملک لکم من الله شیئا تا ته و یره زی سب مجبوری وا او کور کی بیماری وا او یره زی هغه ساروی میوګی و او سکونه بل د وخو راړو دغه هو دا بدای وای خو ته دا باند دای منما دای بدا بانی کوي خو دا بانه هسې پېش کوي، بانې منم، دی به دا بانې کوي. قل فمن یملک لکم من الله شیئا وا سوک با واقدار شی ستاسو لپاره دا عذاب د الله نه څه شي کړه دوږي په تاسو باندې تکلیف یا را دوږي په تاسو باندې نافع اګمان نه کول تاسو ګمان نه بد وکنتم قوما بورا او یی تاسو قوم تباشوی ومن لم یومن بالله چاچی ایمان را نړپا اللہ او پیغمبر دا اللہ باندی نمگا تیار کردے کافران لجانم اوس دعوت توحید لتعبدوا دې د پارا چې واخلې دی لا نو دای و تاسو ته وایو زرونا نتبعکم پردای منګه چې موږ تاسو تابعداري وکړو اراده کوي چې بدل کړي حکم د الله وایا موږ به څه په راځئ یو؟ کذالکم دارنګ یی تاسو ناس قال الله من قبل ویل دی الله پخوا مونږ ته ویل دی د ځان سره مپری دی نو دای کم ځای ویل دی دا خیر ته نشي خدای ویل دی په وای خفی باندې چاړي ته وای حدیث هوای خفی وته شیخ القران الله دې پر رحمتونه ولیږي دې په خور کې په صدر کې یو کتب خانه وا شیخ القران وی اورز اغه تلاړم یو سو مليان ناس دي او د کالج الکان راغلي دي او دای خپل کې بحث کوي دا مولیان یې راګیر کړي ورته وایي چې قرآن کامل کتاب دی که ناقص که کامل کتابی نو بیا حدیثو ته څه ضرورت دی او که ناقص کتابی نو بیا بدر ته خبره کو مولا غریب ورختا دی ما اوسپینا ټوپای په سروا دسمال می په وګاو وی ما ته وی دا دی څه وی وی دی دکه سی وی وی ما ته وی چې قران کامل کتاب دی خو د قران وضاحت هغه کول شي چې حدیث منی چې نه نو بیا نشي کوله وین څنګه داسي وی ما ته دا صورت راوالو چې الله وی کذالکم قال الله من قبل دای کم ځای ویلی مخکې کم ځای وې دې غره ته وخی دای وی چې مونږ ته هو پته نشته مونږ به پرویز صاحب نه تاسو کو لاور ته بختلیو اما چې جواب به کله راکوي وی چې درې ورځې پس مانه درې نه هفته پس او جواب به راکوي وی به ټیک شو زه رالم دی لړل هفته پس زه بیا لاړم هغه کتابخانه ته کتابخانه والا ته مې چې الکان غلان دي راغلي وی هغه خو په درې مرز راغلیو ما خا وی چې دا مولا سوکو وی ما ته چې دا پنځپیر مولانا صاحب وی ما ته وی چې کراغه نو ورته وای چې موږ جواب نشو درکوله او موږ ته پرويز سه وی چې د سره مچي اړای ها زګه دا سړی ډیر پوه دی په قران او د سره مچي اړای نو موږ جواب نشو درکوله او لاړل دا د حدیثو خلاف پراپیګانډي دا د اول نه د عادت دی دا حدیث د دې څه مطلب دا وایي چې دی دا درې سو کال بعد لیکل شوی دی او دا د نبی علیہ السلام دور عمر چې دا دور لیکل کېدل دا په هغه هغه یې سلويخ کال پیغمبر نو بیا تور بیبیانی وی نو غی سره به ګپ کړه لګو چې به دا تور سری کله شوی دی دا دا پکې هم وایو کذالک کذالکم قال الله من قبل فسيقولون بل تعذدوننا زرد چې وای بلې بلګی تاسو کینه کوی من سره بل کانو لا یفقهون الا قلیلا بلکې دین بوهی مگر لګ قل للمخلفین من الاعراب وایا غا رست پات کی دن کو تا د باند چانو نا ضرور چې تاسو بار او بل شي یو قوم تا چې خاوندان دي جک سخت تقاتلونهم او یسلمون تاسو به جنگ کوی زدائی سرایا بدائی قارک دی مراد غفارس او روم والا چه فارس او روم والا دا غی سره به جنگ کوی یا باغی غاړه کی دی او کو واوري تاسو لکه چې اوس دی وای مخ کې سزا بدل کی تاسو لا سزا درزنا کا لیسا للا ما رجون نشته دې پړون باندې ستنګ سیا نه په ګډ باندې تنګ سیا ولا المریض حرجون او نه په مریض باندې ستنګ سیا لقد رضی الله عن المؤمنین لام فقط داخل کو قد بصيغه د ماضی معنا قسمیه فائدہ کوي لقد رضی الله عن المؤمنین الله قسم غری تاکي سرا رضا ده الله د مؤمنانو نه واصابهم فتن قریبا وی رسول دای ته فتن نږدې او غنیمتونه ډیر چې اخلي دی غیلا غنیمتونه د ایران فارس او د روم وکان الله عزیزا حکیما او دی الله غالب حکمت والا وعده کړې ده الله تاسو سره د غنیمتونو ډیرو چې اخلئ به هغې له نو زر یې درکړ تاسو ته دا غنیمتونه د خیبر او بند کړ لاسونه د خلکو ستاسو نه دې لپاره چې شي نخا د پاره د مؤمنانو وياديكم صراطا مستقيما مضبوط کی تاسو لا پلار نیغه باندې و اخرى لم تقدروا عليها دا تز پاغ غنیم مغانمه باندې او ما دکړه الله د بل خبرې چې تاسو قادر نه په دی باندې لم تقدروا عليها چې تاسو نه قادر شي پاغي باندې چا غنیمتونه د روم او د فارس دي قد حات الله بها تاګي سره حات کړ الله پاغي او دی الله پر یو شی باندې قدرت والا ولو قاتل ولو قاتلکم الذين كفروا او که جګړه کولا تاسو را کسانو چې کفر کړی دا نو وړی شا بیا به نو مومي دای ځان لرا سو دوست او نو سو ګمدادي طریقه دا الله غدا چې تیر شوی د پخوا او بنوی طریقه دا الله نه بدلی دل دا الله ذات دې چې بند کړ لا سونه د ایستا سونه او تاسو لا سونه د دینا په میان د ما کیږي ولولا رجال مؤمنون بیا تش او بیا نبی علیہ السلام صحابه واپس شو او هدی یو لګلی الته الله لولولا ولولا رجال مؤمنون و نساء کنه سړی مؤمنان او خزی مؤمنانه چې تاسو نه پیژندل هغه لا نو په مال کړي وو تاسو د ایلران رسیدره به تاسو ته د زینا مغراتون تاوان بغیر علم بيد دلیل څه مطلب کدا جنگ الله نه بند کړي او جنگ شوی وي تاسو په مقام لا کړي وا نو په دې مکه کې مؤمنانو تاسو ته نو معلوم نو چې په مکه هم حمله کړې وه نو هغوی به په کې هم ګوزار نه خوړله نو بیا به وروسته خپه وای چې و دا خو په کې مؤمنان وو دی ولې وواله نو الله د سر نه جنگ جوړ نه که او دا غزای نه واپس کړل لیوخر الله فی رحمتی من یشاء دې د پاره چې دنه کې الله خپل مهربانای کې هغه چاله چې خوښی ده الله ولو تزیلوا هل عذبنا الذين كفروا او که چرته دای لری شو نو سزا ورکومګه کسان ته چې کفر کړي دینا عذاب دردناک وکانو حق بها او اهلا او دی دی لایک دی دی او اهل دی دی دا ور پوری الله ولا ګولا وکان الله بكل شيء عليما او دی الله پار شی باندې پوا لقد صدق الله رسوله یا بالحق رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی و چې زه مکه مکرمه ته فاتح او سالم دنه کېږم نو هغه رښتیا شو تاګي سره رښتیا کا الله پیغمبر سره پر خوب پر رښتیا باندې چې دنه کېږي مسجد حرام ته که غوروی دا الله پامن باندې محلقین رؤوسکم ومقصرین خراونګي وای سرونو لا او لاندونګي وای سرونو لا عربو با دا غي رواج داو چې سر به پرې خودو او دویم رواج داو چې پټکې به وو دا سنن عادیو د نبی علی السلام نو عادت وو نو سر به پرخود پټکې به وو نو دای سرونه نبی علیہ السلام دای دغه سرونه وخره نو چا سرونه وخرل او چا لام کړل ویختو کټ کړل لاند کړل نبی علیہ السلام رحم الله المحلقین الله دې رحم وکي پاچا چې سرونه خرېلی وو ساموی والمقصرین پاغ چالی ام اللہ رحمو کی چغی سرون لان کری دی پا دویم زال بیا نبی علیہ السلام رحم اللہ والمحلقین وی اپا درین زالی ورسر والمقصرین وی داولی چاچ رد رسم باطل کروی نبی علیہ السلام غطا دری زال دعا کری دا چې رسم باطل رد کوي ځکه دا عرب دا دستور دا رسم چې سر به نه خورو نو الله وی سرونه اخرای لقد صدقكم الله رسول الرؤيا بالحق پتاي سره رښتیا ک الله د خپل پیغمبر سره خوب پرشتیا باندې دنه کېږي مسجد حرام ته نو چې کله منګه سرونه اوخريل ډېرې ترالو نو دی یو رور مور لم سر خريلو نو هغه لم سر کا ټکړو دا بل رور لک سات پس راغی وچدا سی او قتل مور ناس توا هارور توي چې فوجي خانه وای تندی د کس ته کاندی تور په توره ګټه یا په سکور د عبادت اواز کی خور او ککړ په کړی په حلوا دواړه شونډان دی او ارمل کی بدعتیان دی کوی بدعت رسمونه داغه چې تندی تور د روح المانی په دې ځای باندې لیکي هغه وی اخرج البخاری فی تاریخه یا بیاض یغشا وجوههم یوم القیامه بخاری وی خپل تاریخ کې ذکر کړی دی چې مراد دین هغه سپینواله دی چې د قیامت پرز د دوی په مخ باندې برازي او نور یظهر علی وجوه العابدین فی الدنیا یا مراد دین هغه نور دی چې هغه په مخونو د عابدینو په دنیا کې ښکارا کیږي او دا نه چې تاندې به توري نو دې چې اوسور از بار شي نو کله ګټي سره مخې کله دیوال سره چې تاندې می تور شي چې دا نه خزه د عبادت دا څه دی لکه فصل چې زمیدار وکړي نو د فصل اول دشمن هغه پیشای چینجی مو ورته پیشای وایو چای کې اډو اډو کې ني تشه غوخي بلکې غوغه هم نه سرمن یې له وبو ډکې جمړای کې وبو بېږي او سرمن وړي پاتې شي معاهد چې کله مسئله بیانوي ړومبی دشمن د ده هغه هم پیشه وي هغه اخون د جومات چې هر سم پړسېدلی وي په کې څه نه وي دویم د فصل دشمني چرګ چې لږ تېغونه راوچت کړي نو چرګ ترنه بیا سر وهي د جرګې دښمني دا چې د معاهد دویم دښمن هغه بیا شیخي او شیخ غونته چی جماعتونو کې شیخانو نی کنه دا شیخ دښمنی نو دی به دا دس په ځای کې بولو کې نو یو طالب بول کړي ته طالب راواړي ګن به وګورځي وي به طالب غورځولې دریم دښمن د فصل هغه بیزه یی چه دی را لږ لوی شی نو بیزه تری نه څاروی نو دارنګه د موحد دریم دښمن هغه هغه مولا یی هغه بیزه غونی هغه چې ګیره لکه د بیزی او مخې د بیزی نو هغه با حق پرس دشمنی هغه به وی دی راغله او دی راغله سلورم دشمن چې کله فصل خشي غوی او سانډای دشمنی نو هغه راشي او خکل ورته اړم کې خکل ور سره ګرای دغسې د مؤيد څلورم دشمن هغه پير و، ځکه هغه هم سم سانډۍ و او سم غويی و، نو هغه به يې دشمني او پنځم دشمن د فصل هغه بيا اوښي، ځکه چې بوټی دم شي، نو بيا يې نه چينجی څه کولی شي او نه يې غويی څه کولی شي، اوښي دشمني. نو هغه ورته خولاړه مه یی او را کاږی یی دغه سه د موحد پنځم دشمن هغه حاکمی نو بیا به حاکمانو ته وای او هغه به د دشمنان شي رپورټونه به در باندې وکیو و چې دا ټول تیر شي نو بیا چې کله دای مضبوط شي نو دا جماعت د موحدینو د دسترګو ازغې شي بیا مدنی سورت دے نزول کے اوسل شپاگم پس د سورت المجادلین نازل شوه دے او ترتیب د سورتونو کې یو کم پنځوستم نمبر دی رابط د دې سورت د ما سبق سره په غنو جو باندې دی یو دا چه مخی صورت کی بیان د جهاد شو سوره محمد کی او بیا فتح کی بیان د فتح او نو دا فتح بکلی نو دی صورت کی قواعد ذکر کئی د تنظیم اشاره دیتا چه کلا کلا تاسو منظم شئی نو دا فتح با نصیب شي یا مکه د مجاهدینو حالت ذکر شو نو دې صورت کې دا غي مثال پیش کړي د دې مثال پیش کړ نو دې صورت کې قواعد للمجاهدین بیانې د دې وجه ورپسې راړو چې هغه پرهیزګار وي نتیجه دا راوته چې صحابه کرام هغه عزت مند دي الله په دربار کې زګا غي پورې الله کلمه د تقوا لګولې دا چا پوری چې کلمه د تقوا او لګي دا نو عزت مند ده سورت ممتاز ده په آداب سبعو لتنظیم هغه و آداب چا د تنظیم د پاره دی نو په دې سورت کې ذکر کړی دي سورت کې آداب سبعه لإصلاح المعاشره و آداب ذکر کئی د اصلاح د معاشرئی د پارا او ادا په لفظ یا ایو الذین آمنو اکثر ذکر کئی اول ادب اول آیات کې یا ایو الذین آمنو لا تقدمو بین یاد اللہ و رسولی د الله او د پیغمبر نه مه مخکې کېږه، پښتانه وايي د پلار نه مه مخکې کېږه. ان د پلار د خبرې د پاسه بله خبره مه کو. یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو مه مخکې کېږئ د حکم د الله او د پیغمبر د الله نه او یریږئ د الله نه یقینا الله دې اورېدونکی او پوه دویم ادب نو چې د بل جهان نه بیا ادې لیکي یا محمد شیخ القرآن الله دې پر رحمتونه ولېږي یو ځل وی ګاډي ته وختمه یو مولا ناس او غاډي کې نو په غاډي کې مغامغ لیکلی یا الله یا محمد په خوا به خلکو دا لیکل یا الله یا محمد ما غي تو قتل بیا می کتاو قتل یا امی سړی او ما ته یره جی دا جایز دی کنا دا لیکل ما دوی نه دا ناجایز دی دا مولا ناس دی نو دی وای چې هاو د باندې خدا خبره د پیغمبر عزت بد لګي کنه د پیغمبر احترام په بد لګي نه ما تاسو قتل چې په ما به بد نه لګي چې ستانه غوایې جوړیږي زمانه ولې غوایې جوړیږي اما چې غوایې بدر نه جوړ شي عمل به برباد شي چې خوای زر نه جوړیږي او عمل له بربادیږي نو په ما باندې بابت نه لګي په ما نه بوله خوای جوړیږي په ما ورته زکا چې الله وای ان تهبط اعمالکم تاسو عملونه به برباد شي او په دیم جواب ورسوم عمل به دې برباد شي غوې به درته جوړ شي هغه ډرایور ته چې گاډي ودرو گاډي ودرو کوشي چې د سره گاډي کې نشم تلې ما چې دې ما سره تلې هم نشي ضرب وایي دا منګه د پیغمبر عاشقان یو زمنګا مینا دا یا محمد یا محمد نو بس مولوی صاحب یې سمدستی کوز شه د ګاډي نه او اکثر ذکر کو امام رازی رحمت الله علیه وی عرب اکثر ذکر کوي او مراد نه کولی نو معنا دا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات یقینا کسان چې आवाज کوي تا ته فاز پر کوټا غاینا کوټا ګونا اکثر دینا یدا ټول بی اخلا ولو انهم صبروا او کدی صبر کړو چې فلانی در پسې داسې خبرې کولې نو تاسو نه چې بي تحقیق اړم شي هغه پسې یا بي تحقیق ته هغه سره جنگو کې نا ول تحقیق وکا چا کړی دی او کنا دا واقعیا سوا دی له یو واقعیا جوړا کړی دا واقعیا دا چوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پشپغم کال باندې ولید ابن عقبہ رضی الله تعالی عنہ لګ چورشا او زکات راړه او هغه بنو المصطلق ته لګ چې دا غینه زکات راټول کا او زکات تراړه نبی علیہ السلام چې ال تلاړ دا ولید ابن عقبہ چې ال تلاړ نو هغه ولا هر کلی لا راوتی او بهر خیر علی لا دوی وی زړه دشمنی تی را شوی وا ولید ابن عقبہ دا خیال وکړ چې دا جوړ زما او اجل لراوتی دي اپ شار او تختید چاغه واپس راغې نبی علیہ السلام دې وی ای غزو اجلم نبی علیہ السلام فوج تیار کا او باغی باندې حمله کولا او یا تن رال د فاسق نه مراد ولید ابن عقبہ دا خبره نهایت غلط وا یو هو دا چې ولی ابن عقبه صحابي دی او صحابي ته تفاسق وای هغه د جره نه محفوظ دی دویم دا چې مزاد احمد کې سلورم جل سوا 32 او ابو داود کې دویم جل سوا 576 یو روایت راځي چې کله نبی عليه السلام مکه فتح کړه نو خلق و خپل بل ماشومان راوستل نبی عليه السلام لا او نبی عليه السلام با هغه لا پسار لاس راخ او دعا به ورته وکړه نو علي ابن عقبه وای زم ور راوستما او زما په سر خټینه خوشبوئی لګېدلې و نو نبی علیہ السلام دعا وکړه او په سر را الله سره نخ او چې کله دا ثابت شوا چې په اتم کال فاطمه کې نه بعد ولید ابن عقبه معشومو پشپاګم کال نبی علیہ السلام زکات را ټولو را لګلې نو لدې بیا وړو کې شو چې دوه کال مخکې ماشومو دوه کال وروسته ماشومو ا دوه کال مخکې هغه ظلمه او زکات را جمع کول لګ دا خبره زکه غلطه دریم دا چې قانون د نحوی دا ده چې هغه وایي نکره په سیاق د نفي کې واقع شي نو عموم فائدہ کوي هم قاعده نکره په سیاق د نفي کې واقع شي نو دا عموم فائدہ کوي خدا قاعده نیمګړی وایي قاعده پوره نه وایي نکره چې سیاق د نفی کې واقع شي نو عموم فائده کوي ولا چې دا په معرض د شرط کې نه یو نو عموم فائدہ کوي او کله چې په معرض د شرط کې نو بیا چې ناکره په سیاق د اثبات کې واقع شي نو عموم فائدہ کوي په معرض د شرط کې او په سیاق د اثبات کې دا نو عموم فائدہ کو نو چې عموم فائدہ کنو ته خصوص څنګه علی چې صرف ولید ابن عقبہ ته یاري دا خبره غلطه ده چې دا ولید ابن عقبہ خدا اصل ولی دا کارو شو ځکه ولید ابن عقبه د قریشو نه او دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د ټبر نه نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره خو د زی روانه وا نو څنګه چې هغه بدنامو چې خپل خپلوان له و دی ورګړ دی مال ورګړ او دا کړو دا نو تک چې دا خپلوان هم بدنامول نو ولید ابن عقبه بدنامو ځکه هغه د حضرت عثمان د ټبر نه او قریشی او سلورم دا چې د قریشو او د بن المستلقو اړو دشمنی نه راته را شوی بلوغ العرب فی احوال العرب د نوبل افندی او داسې نور چا غي د عربو دشمنای ذکر کړی آی کې د قریشو او د بنی المصطلق دشمنی نشته نو ته څنګه وای چې دا غي دشمنی وا اصل کې د فاسق نکره دا په معرض د شرط کې دا په سیاق د اثبات کې دا عموم فائدہ کوي نو فاسق نه مراد عام به ادوار ده یو نه دی هر بی اعتبار چې راغې داغه د خبره لټون کوا دروغ به ګورې ویلی ځان نه به جوړ کړی نو معنا دا یا ایو الذین آمنو ان جاءکم فاسق من بین و مومنانو کرای تاسو او بیدبار په یو خبر صلح وکړئ په منځ د دې دواړو کې اصلي هو صيغه د مضارع ده کنه امر د امر څنګه د موز امر د اقیم الصلات د زکات امر د اتو زکات نو د صلح امرون دی چې اصلي هو صلح وکړئ نو دې اړم شي نو دې په کې تیلې وي د نورا ګرمي رواني نو که را وګرځي دا نو سلو کوي مېن دای کی په انصاف انصاف کوي یقینا الله مینه کوي د انصاف کوونکی سره کوونکو سره انما المؤمنون اخواتون بیشک مؤمنان رونه دي نو سلو کوي په مېن درونو تاسو کې او یاریږئ د الله نه خامغا په تاسو به رحم وکړي شي یا ایو الذین آمنو اوس پینځم ادب یو بل پورې ټوکی او مسخري مګوي سړی دې سارو پورې ټوکی نه کوي خزه دې خزه پورې نه کوي قوم چې کله مقابل د نساو کې ذکر شي مراد نه بیا سړی نو دلته سړی مراد دی نو معنا دا یا ایو الذین آمنو و مومنانو ټوکې دنه کوي سړی د نور سړو پوری زر دې چې شي بدا سړی غوړل دایګا بیس الاسم الفسوق بعد الیمان بد نوم د فسق پس ایمان نا سم مطلب ځان توای مؤمن او بیا دې ځان باندې نوم د فسق کې خود فاسق شوی زکا یقینا باد ګمان ګناه دی ولا تجسسو جاسوسی مکوي دی یو بل ولا غتب بعضکم بعضا الزام دین لګی بعض تاسو په بعضو یو بل جاسوسای مکوي په یو بل بدنامي ملګوي حدیث کې راځي ما اکرم شاب اکرم شاب شیخان الا قیز الله لو اند سنی هیڅ یو ځوان دی او مشر قدر نه کړي او چې کله دې مشر شوی دی نو الله کې شران د تابع ګرځولي پښتانه وایي چا چې د خپل مشرانو عزت کړن دا غي عزت شوی دی او حدیث کې راځي من تتبع عورت اخی تتبع الله عورته کما قال چه څوک د خپل ورور بی عزتای پسی شه الله دا غ بی عزتای پسی شي الله غ بی عزت کوي بیا د چا د بی عزتای سوچ مکو یو خو تعلیم ورکول دي شاګرد لا زوی لا هغه ته ډب ورکه او دغه سه وتاوای او کوسا کېږي وتا ولا تب بعضکم بعضا الزام دې نه لګي بعض تاسو په بعضو هغه خو غي او تاسو نه جوړي خو هغه د خپل رور مردار نو بد غني تاسو غي لرا چې غیبت کې دا غوخي خوري ابو داود باب الرجم کې راځي صحابه په لار روان دي او یو صحابی دی چې هغه رجم شوی دی دا هغه باره کې وای رجم رجم الکلب دا سی وشته چې لکه سپې چې وشته شي نبی علیہ السلام دا خبره واورې دا خوږه وتاو نه کو چې لګمخ کې لاړل حتا مر بجیفت حمار شائل برجله تر دې چې عمر خر باندې تیر شو خپایو چا تکړه وا پړسې دلې نبی علیہ السلام اینا فلان و فلان فلانې فلانې څه شو هغه وی حضرت منګ آیو نبی علیہ السلام ورته انزلا فقلا من جیفت هذا الحمار کوڅی او د دې مردار خر غوښه وخورئ ایو په دې چې حضرت غوسه ده نو هغه وی من یا ګلا من هاذا یا رسول الله حضرت دا به سو خوري نبی علیہ السلام ورته اوس چې تاسو د خپل مرور عزت غسته داغه نه داخه او چې دې مردار خر غوخه خوري غیبت د خپل رور غوښې خوړل دي او دې سه دې خو الله غا هیڅو بیان پری دي ایو هب واد کومیا ګل الله ما خی میتا خوغی او تاسو نه چوغری غوخه د خپل مرور مرده د خپل رور مایتان چې مړوی و غره دمو نو بد غنی تاسو دی لرا ویاریږئ د الله نه یقینا الله دی توبه قبلونکی مهربان اوس ما قاعده چې عزت من هغه څوک دی چې هغه پرهیزګار یو یا ایو الذین آمنو و مؤمنانو منګه پیدا کړی تاسو دیو سړی او خزینا ها وای د بدرا غاړي بدرا غاړي کې وې سوګي کم ټبره وای صفو خېل صفو خېلو کې سوګي وای خدري خېل خدري خېلو کې چازي وای د فلاني پیجان غلو آسان شي وایا تاسو ایمان نه راوړې لیکن وای مونږه اسلام راوړې ده نو ایمان او اسلام کې څه فرق فرق دا دی ایمان شروع کیږي د زړه نه انتهای په جبر راځي او اسلام شروع کیږي د جبه نه انتهای په زړه راځي کله د چا په زړه کې ایمان نه او په خلی ځان ته مسلمان وای په جوه مسلمان وای نو دا مسلمان دی مؤمن نه دی کله یو سړی په زړه کې ایمان یي او په خلی اقرار نشي کوله مجبوری نو هغه مؤمن یي او مسلمان احکام په نشي جاری کوله کم بنګي تاسو نه دا عملو تاسو نه څه شي او یقینا الله دې بهون کې مهربان بشک مومنان کسان دي چې ایمان راړي په الله او پیغمبر د الله بیا شک نه کوي jihad کوي په لګول د مالونو کړهلو د ځانونو سره په لار د الله کې اولائک هم الصادقون دا کسانم د رښتینی قلا تعلمون الله بدینکم ورتوایا آیا خبروی تاسو الله لره په دین تاسو خی تاسو الله تا خپل دینداری والله یعلم الله پویږي پاج بر دی او پاج کتا والله بكل شيء عليم الله دې پارسي باندې پوها يمنون عليك ان اسلموا زبا دې په تا باندې چې غاړګ دی الله تا تا باندې داس بادي چې الله ته غاړې شي تا ته وای جمعات په خوا قران ویلو تا نه ما چی پنجپیر کی قران ویلی وو هلکه کله دی ویلی وو شل کاله مخکی او جی ډیره مینه می در سره بیا بس کار وای کار می را پیښ شوی ورته وای زه شل کاله باز تایاد شم شل کاله پس به کار وکم تام شل کالا پس را لے کار بریم شل کالا تا باندې به احسان زوادي چې تا نه مې قران ویل دا خو زمام باندې چې قران مې درته خیره په ما سره لیا ځړې یمنون علیکان اسلام وایا لا تمنو علی اسلامکم مزبادی بما اسلام تاسو بلکې الله زبادی په تاسو باندې دا خبره ان ادا کوم ایمان چې توفیق دار که تاسو لرا په طرف دی ایمان که ای تاسو رښتینی یقینا الله پوی په غیب او داس وانو د زمکو په اکثرو مجموع کې به سوره قاف لوسته اخترونو کې به سوره قاف لوسته داولی دا زکا چې دای خلکو ته خېلا څنګه نن تاسو په خپل خپل لباس کې راوتی یې دا اختر راز دا مالدار د مالدارای جامه کې غریب د غریبای جامه کې نو دا سي اورز راځي د قیامت چار سو بد خپل عمل په جامه کې راوځي نیک عمل د نیک عملای جامه کې او بد عمل د بد عملای جامه کې زګه وې سورې قاب لوستا پاخترونو کې په مجموع کې عادیانو فرعون و اخوان لوط اقوم د لوط علیہ السلام و اصحاب الایکا او جنگای والا چا کوی او پاغي ونوي آباد زایو و قوم تبا قوم تبا قوم تبا تبابعا هغه سوار لس بادشاہان د یمن چې یو بل پسې تیر شو هغه د به تبابعا وی ولقد خلقنا الانسان تای سر پیدا کړې موږ انسان اپو یو موږ پاغا چې وسوسه چې پاګې باندې ته نفس ده ونحن اقرب الیه من حبل الورید او موږ نږدې دي انسان ته د مرای درګونو نه ځکه د مرای رګ دا د زړه سره لګېدلې یو وجات سګرت الموت بلاکی او رال علامات مرگ برشتیا باندی ذالک ما کنت من توحید نو دا غدش داغی نه یری دی ونو فقا فی سوری بگوال یوش پیلائی کی ذالک یوم الوعید او دا در روز دو یری د وعید د یرولو چې هر سړی به په یری په هیبت به نو لرې کړې مونږه ستا نه ستا نه پردی فبصر کل یوم حدید نظر ستا د نن ورځې تیز تیز څه مطلب لږ وګوره یو خوا بل خوا فبصر کل یوم حدید نظر ستا د تیز اوسپنه نن ورځې اوسپنه یعنی تیز وقالا قرینو بوایا مرګر د شیطان ها یو روایت کې راځي مخې لا به یو شی ولا راشي چې لاندې شونډه به ژوندې نوم سره بلګي او بار شونډه به بسارا اوختي او دی به یلې ماته پټکې بلاراله ماته پټکې ورته وویل چې دا ستاغه عملو چې تا دنیا کې کړو نن بازار در سره یو اور لوی په جهنم کې هر یو کافر او نادګر منع للخير منع کوونکی د ایمان یا منع کوونکی د قران او سنت د ادنا تیرې کوونکی مریب لالا شک کوونکی د قران او سنت کې د شکو الذي جعل ما الله الانا خرا هغه چې ګرځول یو سره د الله نه مددگار بل نو ورځوي درا پاس آپ صاف کی او آیا مرګ رد ده وارب زمنګا مانو گمراه کړه دلارا لیکن دې په خپل به گمراه لري کې د حق نه ما غنو گمراه کړي ما یبدل القول لدی نه بدلیږي وینا زما څخه او نه مزه هیڅ ظلم کوونکی هیڅ بنده باندې یوم نقول لجهنم یاد کا اورز چې وای موږ جهنم ته ډک شوی وتا ګلو حال می مزید نو وای نورم سشته راغور زوراتا فنقبو فی البلاد نو ګرځیدل په کلو کې هل من محیز نو او زائد خلاصی ان فی ذالک لذکرا یقینا دې کې ده پند د پاره دا چا چې غل روي زړه زړه یعنی زکاوت احب محمدا حبا شدیدا وعباسا وحمزت او علیا او په معنا درو او علیا دارنګ دلتا او القسم وګی کی خود او شهید او دې متوجی قران کې پند او نصیحت دې خو هغه چاله چې هغه زړه پاکي شرک پکې نه وي لکه اب الله ان يكرم قلوب البطالين بمكنون حکمت القران زنونی مصری وای الله انکار کوي چې باطل پرستو پزړه کې د قران ملغلره واچي یو چې زړه پاکي دویم چې غوږی خو دی دا نه چې ګره ګره کوي وما مسنا من لغوب او نه رسیدلې موږ د ستړې والے نو صبر کوا په هغه باد ورځو چې دی وایو پاکی بیان وا په ثاني رب ستا باندې لګیا قبل طلوع الشمس مخکې د خاتو د نور نه د شپې وقبل الغروب مخکې د پریواتو نه اندرځي ومن اللیل او د شپې نه پاکي بیانوه الله لا و ادبار سجود او په وخت د پریوتو د ستورو کی یا ادوار سجود په وخت د تبای د مالدارو کی چې مالدار تبا کیږي یوم یسمعون الصحت بالحق هغه ورځ چې اوري بدای چې غبر اشتیا ذالک یوم الخروج دا دروز دراوتو ان نحن نوی و نمیت منګه ژوند دی کول او مړ کول کو و الینا المسیر او منګ ته دیرات لل یوم تشقق الارض عنهم سرا یاد کا غورز چو بچوی زمکا دای نه په تلوار ذالک حشر علینا یسیر دار او غونډه ول دای دی په مون باندې اسان نانو عالم بما یقولون منګه خپو یو په هغه بدر چې دی وی و ما انت علیم بجبار او نه ته په دی باندې زور ور فذکر بالقران من يخاف وعید نو پن ورکا په قران هغه چاله چې غیریږي د عذاب نه چې د عذاب نه یریږي قران باندې غیلا پند او نصیحت ورکا سوره قاف کې اثبات د قیامت کو بل بیا بیا او چې قیامت به خامخا راځي او څنګه جنن په خپل خپل جامه کې ارسو غراوته دي مالدار د مالدارای جامه کې او غریب د غریبای جامه کې قیامت کې بدغه سرا پاسي بدعمل د بدعملای په لباس کې او نیک عمل هغه نیک عملای لباس کې